حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام دی راغی سره د خپل رور د فرعون د لبار ته راغی دعوت د دین ولا ورک چې دعوت د دین ولا ورک هغه دمکه ورکړي چې خیال کا وګوره زمانه بغیر بل چاته ربونه وي او که زما نه دی بغیر بل چا ته رب ووی نو خامخا زه به دی په جیل کې واچوم حضرت موسی علیه السلام ورته وایي که ما درته یو واضح دلیل د خپلې مسلې پیش که نو بیا به هم نه منې وایي راوړه نو حضرت موسی امسا په میدان کې وغورځوله د هغې نه اژدها جوړه شوه لاس یې د ترخ نه راوویسته نو هغه تک سپین شو اوس د قوم توجه دې طرف ته راغله مو فرعون ویرېده چې وای خدایه دا به څه کیږي دا خو د قوم د طرف ته توجه رااله هسې نه چې ایمان پرې رانوړي نو دی اوس لږ یو هغه چالاکي کوي چې د قوم دغه د سوچ او فکر ما طرف ته راوړي موسی علیه السلام نه راوګرځي وی قال فرعون اووی قال فرعون وی للملأ ډل د سردارانو ته قال نو فرعون وی للملأ ډل د سردارانو ته کم سرداران حوله چې هغه چاپیره د دنو په دلبار کې د دنه چاپیره ناستو سوی ان هذا یقینا دا چې دی ګوته موسی علیه السلام ته نیسي ان هذا یقینا دا چې دی لساحر علیم دا دی جادوګر علیم چې هغه ډېر پوی دی اوهوی بیا اندازې پوی جادوګر دی ان هذا یقینا دا ما وی ګوته موسی علی السلام ته نسی لساحر دا جادوګر دی علیم چاغه ډیر پوی دی قوم دوکه کې چي دا راغلی سله دی قوم د د اس مقصد نشته دا مقصد چې تاسو د وطن نو باسي یریدو اراده کوي دی یریدو اراده کوي دی ای یخرجکم چې دی وباسي تاسو من ارضکم د ځمکې ستاسو نه د دې خپل ځمکې نه او د خپل وطن نه مباسي او دا علاقه د نه قبضه کوي یریدو د اراده کوي ای یخرجکم چې دی وباسي تاسو من ارضکم د ځمکې ستاسو نه او پس شي مباسي بسحره په خپل جادو دا جادو کوي چې ما سره خلک یو ځای شي او ډله مې زیاته شي او دا خلک وباسم فما ذا تأمرون تاسو څه امر کوي ماته ماته وایي چې دی موسی سره سوکم فما ذا تأمرون تاسو څه امر کوي ماته وای د دین د خبره دعوت چې چاله دی ورکه دا ډیر زور لري ښه د دین دعوت ډیر لوی زور لري تر اوسه پورې به د سوي انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی رب یم زما مخکې به څوک خبره نه کوي چا به د سره خبره هم نشوه کولی وایي چې زه څه ویم هغه صحیح دي خو دلته دونه وار خطا شو چې وار پارتې خطا دی وایي سردارانو راله مشوره راکې څه وکم دون راټیټ شو د دوی نه مشوره غواړي وبعث فی المدائن او اولیګه په خارونو کې وبعث صاحب مقابله او که تاسو وایې جادوګر دی نو موږ سره خو الحمدلله لږ جادوګر نه دی بیا اندازې جادوګر دی را سره ابر او غواړو د مقابله وکړي ساحر جادو ته وایي او چې سحار شي نو هغه دی لوی جادوګر چې راتللو کې تا ته په هر لوی جادوګر پوي فرعون ولګید خلک ولېږل مختلف خارونو ته او د مختلف خارونو نه دا جادوګر په زرګونو جادوګر را جمع کړو چې راجمع شو فجمع السحرتو نو راجمع کړی شو جادوګر فجمع السحرتو راجمع کړی شو جادوګر لمیقات یوم معلوم هغه وخت مقرر د ورځې معلومې ته دوی سره معلومه کړې وه چې مناظره به کله کوو مناظره به کو په هغه ورځ باندې چې دا کومه ورځ باندې تاسو جشن کوئ اختر د دوی په کال کې د اختر او د خوشحالۍ یو ورځ وه وی دا د عاشورې ورځ باندې به دوی خوشحالي کوله هغه ورځ به او په هغه ورځ کې به کم ټیمي الضحا دا د ساخ وخت نه دی ده هغه وخت مقرر دروسه معلومه تا خ وقیل للناس او ویلی شو خلکو ته وقیل للناس او او ویلی شو خلکو ته هل انتم مجتمعون آیا تاسو را جمع کیدونکي هلکه تاسو چې کله دعوت چاله ورکوي نو په طریقه د استفهام وته وایي هم دا صحیح ده اوس چا دعوت کړی دی او روان یې نو خلک الکه پلانی زیل زی نه تاسو اغله الکه هغه زیل نه زی مطلب دا دی را روان شي نو دیم وی هل انتم آیا تاسو مجتمعون را جمع کیدون کیه الکه سله را جمع کیږو میدان ته لعلنا شاید چې منګه نتبع السهرت تابیداری وکو د خپل جادوګرو ان کانو هم الغالبین کشر شو اوی غالبا زمون جادوګر به ان شاء الله غالب کیږي او بیا به مون په خپل طریقه او په خپل دین باندې دقه سي برقراریو فلما جاء السحرتو کله چرال المیدان ته جادوګرو نو قالو اغوی او ویل فرعون فرعون ته چې ته خو را باندې مقابله کې خو که مقابله مو ګټله نو بیا لئن لنا ایا وی به زمونږ د پاره ان لنا ایا وی به زمونږ د پاره لاجرا بدلا ان كنا نحن الغالبین کشر شو منګه غالبا د دې په ځان دا یقین شو منګ به غالبا کیګو سیب کده لمو او منګه په غالبا شو نو منګ لا به اجر او انعام او بدلوي کنه قال لهم نو سدي قال فرعون وته وی مړه اجر خو به اجری چې بیا به زما په دلباریانو کې حساب یې په مقربو کې قال فرعون وته وی نعم او و انکم یقینا تاسو چې اذن په دغه وخت کې لمن المقربین د نږدې کړی شو نه به ماته ماته به په مقربو نږدې خلکو کې تاسو جادوګر حضرت موسی ته را مخامخ شو بل ځای کې دی موسی علی السلام ته وای اول ته گزار کې کمنګ وکړو نو قال لهم موسی او اغیت موسی شاول تاسو کې القو تاسو وګرځوي ما هغه شینا انتم ملقون چې تاسو غرزون کې داغه چې څه شی غرزوي په میدان کې وګرځوي نو دوی سره په زرګونو امساګانی په زرګونو پړی راوړیو او د میدان ته وغورځول چې وی غورځول د خلکو نظر بندي وکړه خلکو ته داسې ښکارا کېدل لکه ماران خ فالقوا حبالهم نو هغوی وغورځولې په میدان کې حبالهم خپل رسې و عیسیهم او خپل امساګانې امساګانې مو غورځولې او دا دغه مو غورځولې رسې او جادوی وک نظر بندي خلکو ته دا سخکارېدل لکه دغه ماران وقالو دیوې داغه د جهالت د زماني خبرې دي وقالو اووی اغوی بعزت فرعون زمونږ د قسمی په عزت د فرعون د فرعون په عزت د زمونږ قسمی انا لنحن الغالبون چې یقینا مونږ چې یو الغالبون هغه غالب یو ای منګه غالب کیدونکي یو موسی به وهو دا د دوی د جهالت د زمانه هغه طریقه ده چې دوی قسم کوي د الله نه بغیر په بل چا مسله دا د زمون په اسلام کې چې ګوره د الله نه بغیر په بل چا به قسم نه کوي یو سړی په الله قسم وکي او په دروغ وکي د دې دونه ګناه نشته لکه چې یو سړی د الله نه بغیر په بل چا قسم وکي اگر که رښتیاي د الله نه بغیر د بل چا په نامه تا قسم وکړو نو د دې دومره ګناه ده چې د الله په نامه قسم وکړي او په دروغ یې وکړي د دې دونه دغه نه ده ګناه یو عالم دی په دې ځای لیکل کوي هغه وایي د نن سبا زمانې د ناپوهه خلکو نه افسوس دی چې دا د هغه زمانې د خلکو نه مړاندې دي قسمونه به کوي کله به وایي ستا په سر مې د قسمي کله وایي ستا په دا ګیره مې د قسمي کله وای ستا په دا سپینو ویختو مې د قسمی کله وای زما د پلار په سر قسمی کله وای زما د پلانی په قبر قسمی الکنو د خدای نه بغیر دونه پویږي چې د الله نه بغیر په بل چا قسم جایز دی نه دی جایز دیم وی به عزت فرعون زمون د قسم په عزت د فرعون چې بهشکه منګه غالب یو خیر چې د هغه د میدان د دې دغه نه ډک شو د دې مارانو نه ماران نو نظر بندي و ټولو خلکو ته ماران ښکارېدل موسی علیه السلام ګبرو شو چې خدای خیر وکړي دا قوم د دې نه چېرته متاثره نه شي الله ورته وایي پروا مه کوه وغورځوه د امسا دی فالقا موسی نو وغورځوله موسی عصاه خپل امسا چې امسا او غرزول نو تاسو ویلو کنه چې صوبانو هغه ناجدها جوړه شو او چې په ورمخ کې شو دا دوی چې څه جوړ کړي او دا ټول غون تیر کړو غون خ فایزا هيا پسنا غنه د امسا چې دا تلقفو تیرولې تلقفو پیجنې چې دا بې شخوندې تیری تلقفو تیرولی ما یافکون هغه چې دوی په دروغه جوړ کړي وو چې دا ارسه منظر جادوګر ولید وای چې وای خدای ګو داسې دي امساده او اجدهات جوړه شو بیا دې خوراک وکړو نو د جادو چې دی جوړ شوی شی هغه نه خوراک کوي او نه بل څه کوي دا خو یو خدای شی دی قالو اغوی اوی آمن برب العالمین من ایمان روړی دی پر رب العالمین باندې پاغه الله چې هغه رب د ټول مخلوق دی دی زناور بم وی کنه چې رب العالمین زیمه فرعون نو دی وسره دا ټکی زیاتې چې نه رب موسی و هارون اغه رب العالمین چې هغه رب د حضرت موسی او د حضرت هارون دی قال فرعون چې په غوسه شو قال نو فرعون وی آمنتم له آیا تاسو ایمان راوړ په د باندې قبل ان اذن لكم مخکې د اجازه زما تاسو ته آمنتم له تاسو ایمان راوړ په د قبل ان اذن لكم مخکې د اجازه زما تاسو ته ما لا تاسو ته اجازه نه وه کړې او زما د اجازې نه بغیر تاسو دغه د ایمان په در وړو خا بیا سکی چالاکی کوي بیا و یری چې اسنه قوم متاثر نشي نو هغه ما وی د تکنا ډیر وین د زمونږ حسین احمد مدنی رحمه الله هغه به وی قوم کې اخلاص وی خو پوهه پکې نه کله چې حسین احمد مدنی رحمه الله او نور دا علما دا د انګریزانو خلاف روتل چې روچت شو دلته او انګریزانو دا دغه جوړ کړ چې ځنې کسان یې ولا تیار کړو وی دا وابیان دي د دوی خبرې ممنه نو حسین احمد صاحب بیا دغه کوي ګیله کوي چې دا قوم کې اخلاصي خو پوه نه لکه موږ څنګه وابیان یو خدایم په خیر کې د انګریزانو سره جنگیږو دا خو د انګریزانو سازش ته چې داسې وي موږ ته دیم وته سوي وای دا چې دی خپکهږي ما دا د دوی استاد دی دا موسی د دوی استاد سره صلیح کړی و چې دلته به سره مناظره وکړو او موږ به درته ځان پړ کو او تا به چې د پاسه غالب کو اوس قوم کې داس څوک نشته چې دا کسان موسی را غوښتي او کدا تا را غوښتي خ انه یقینا دا موسی چې دی لکبیرکم الذی دا تاسو هغه مشر دی علمکم السحر چې هغه خودلې دی تاسو ته جادو فلسوف تعلمون زر دې چې تاسو به پوه شئ چې زه د سره سکم لاقطعن خامخا خامخا زه به پرې کړم ایدیکم لاسونه ستاسو جادوګرو ته وایي و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف مخالف د یو طرف نه لاس او د بل طرف نه خپه خي طرف نه لاس او د ګس طرف نه خپه دا بم پرې کم او بیا مم نه پرېدم ولا اصلبنکم او خامخا زبر زوړن کم تاسو اجمعین ټول قالو نو هغوی ورته ووی په دې کې خو په موږ باندې څه ضرر نشته لاسونه رانه پرې کا پښې رانه پرې کا راز وړاندم کا دې کې خو زمونږ ګټه ده تاوان هم نشته په ورځ د قیامت چې مونږ الله ته پیش شو او راته ووایي چې تاسو زما د دین لپاره څه قرباني کړې ده دا به ورته پیش کوو که نه دا خو د جنت څه ده سرمایه ده پیسې دي قالو هغوی ورته وویل ادویره نشته د ضرر په موږ دا خو زمونږ د پاره ګټه ده ان ولی انا الی ربنا یقینا من چې یو خپل رب ته منقلبون واپس کېدونکي یو انا نطمع یقینا منګه تمه کو ان یغفر لنا چې بخشش وو کې مونږ ته ربنا رب زمون خطا یانا د ګناهونو زمون مخکې هم ډېر ګناهونه کړي دي اوس د الله نه هم تمه ده چې دا دغه کوو هلکه دا تمه ولې ساتئ چې الله به مونږ ته بخشش وکړي وایي ځکه یې ساتو چې په دې مجلس کې اول مونږ ایمان راوړو دا چې کوم مجلس نه مناظرې وو ان کننا اول المؤمنین د دې وجه نه چې ومنګه اول ایمان راوړونکي زه بس یم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعا وکړه یا الله تاسو یا الله خپل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب خپل توفیق زمنګ سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث باندې پوی کی رب د قران او د حدیث اتباع زمنګ نصیب وګرځي رب د قران او د حدیث او عظمت زمنګ پزونو کې پیدا کی رب د قران او د حدیث او خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمنګ قرانو زمنګ بچو ته ورکی پرز د قیامت امر په عظیم خیر نه مونږ ته محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله ورکړي د دنیا او د آخرت سعادت او کامیابي سره زمونږ الله نصیب وګرځوي الله ولا په عمرونو کې برکت واچي الله په خپل بچو خوشاله کړي په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي هر قسم پریشانونه الله سره زموږ نه وساتي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران دي رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي څه زنانه د دعاګانو د پاره ویل دي څه ملګري هغه بار دي زمونږ درس اوري هغه د دعاګانو د پاره ویل دي ټولو ته دعاګانې وکړي چې څه مرادونه شرعي وي الله پاک هغه پوره کړي چې څه حادثې وي ورته الله پاک حادثو نه خلاص کړي وصلی الله تعالی